چې دې ته ویل کېږي اسما یو د دې د مسمیات دي نو سوال دا دی چې د دې اسم په آغاز کې د مسما ولې راوړل شوی ده د اسم په آغاز کې د مسما ولې راوړل کېږي لکه باء زمون سره اسم دی کنه نو د دې په دې سر کې دغه مسمام شته چې په خپل باده تاون زمون سره اسم دی کنه نو هغه تی پکې ده او ساون زمنګ سره اسم ده کنه نو سا پکې ده نو جیم زمنګ سره څه شی ده اسم نو جیم په سر دا ول نو دی وی دا ځکه چې دا مسما ځکه په اول د اسم کې راوړل کېږي چې قبل از اختمام اسم تا ته د مسما معرفت شي څنګه چې قبل از اختتام اسم په مسما د غوګو ټنګي دسی قبل از اختمام اسم ها په مسما باندې څه شی وشي داغه معرفت شي او دا پاره تا غوګو ټنګي بس دی وجنه وی با تا سا نه لا سا الف او حمزه ختم شي نه دي چې هغه شی ستای ځین ته درول نو دی وجنه چې اول چې ستا د هغه ګټنګ هغه پچا مسما وي نو معنی دا شو چې مسما ستا ذهن تراشي قبل از اختمام اسم اسم لا ختم نه دی مسما چې دا اول ما یقرا واستما شي نو د دې وجنه په دې اغاز کې چې شرابي نفس مسما د دې اسماء په سر کې او اغاز کې چې شرابي نفس مسما ورسې دي واستعيرت الهمزه مكان الالف سره د فر سوال ده دې کې بل سوچ نه کیږي ولا خبره کېږم واستعيرت الهمزه مكان الالف استعاره د همزه او شو مکان الالف په زید الف باندې سوال دار چې دا قاعده خو تا په با تا جیم سا کې صحیح ده خو دا قاعده خو په الف کې غلطه ده ولې دا مسما دغه ده او د دې اسم څه شی دی الف الف نو د الف په سر کې خو حمزه ری کنه اگر بی زبطه زبان با شدان دا الف کن اگر با زبطه زبان ان دا حمزه نو دا خو حمزه ری کنه نو دا راغه و استعیرت الحمزه استعاره د حمزه او شو مکان الالف په ځای د چا معنی ځکه سر کې خالف راوړل نه شملې تعذر الابتداء بها دا وجر تعذر ده ابتدا نه بیا بیا ابتدا په ساکن راتله دا تو کا څنګه وای بیا په ابتدا په چا راځي کنه په ساکن سوال وای دا ټول زینو کې خو دې معنی ما خو دې حمزه کې څنګه وای اے حمزه مسما څوک دی هغه الف ته چې زبر زی پیخ پی کنه الف نشم ویل ا خو چې زبر زی پیخ پی کنه د دنوم څه شعر نو حمزه چې هم څه شعر راغی هارانه دا والی پوښې به سوال باندې پوښې چې دا حمزه یو مسما رته وای دا هر مسما په اسم کې بسر راځي هغه مسما په اسم کې اول راځي نو حمزه کې خو هار اغلا کنه وه دغه تاسو ته وای دغه نه وای دا کم شی چې ری وس دا اسبار چې زبر زیرو شي نو دغه وای دا څو خپل صورت نه لري دا څو خپل صورت نو چې نه لري نو د دې وجنه د دې په سر کې دغه ټکی را نه دغه په سر کې دغه ټکی خو بیا هم خیال ساتلی شو ځکه دغه شی چې د حروف حلقیه نه ده او هم د حروف حلقیه نه ده هم د چانه ده د حروف د قدر الامکان بیا هم خیال ساتل شي په قدر الامکان بیا هم استعاره د حمزه او شمکان الالف په زید الف باندې لتعذر الابتداء به هذا وجر تعذر د ابتداء نه به ها بچا باندې په الف باغې بکله کی وهیا دا اسماء ما لم تره العوامل دا مولانا اوس دویم بحث ذکر کوي دی دا په اعتبار د اعراب او په اعتبار د بنا سره ذکر کوي په اعتبار د اعراب او په اعتبار د نو ځکه دا خبره د مقام کې چې معرب مبني کې دوه راي دي یو راي د جمهور علما او دا یو راي د ابن حاجب ده جمهور علما کرام وي معرب څه ته وي چې مشابهت نه مبني اصل سره نه دي ته څه وي معرب او مبني به دي ته وي چې مشابهت لري چا سره د مبني با ابن حاجب وینا معرب دي ته وي چې مرکب المعرب المرکب الذي هغه مرکب ته وي چې مشابهت نه لري د مبني اصل سره سوچ زونه په کې معتبره معرب کې دوا مبني به دي ته وي چې واقع شي غیر مرکب او مشابهت د مبني اصل سره وي نو په معرب کې څو قیدونه معتبر دي او په دې کې څو قیدونه معتبر دي ټیک شو نو ډیر چیزونه بدسي چې عرب معربي د جمهور په نسبانه خو هغه به معرب نه د ابن حاجب په نسبانه لکه زید عمر بکر خالد بغیر د عامل نه چوایو نو دا اوس مورد دی د جمهور په نس ځکه مشابهت مبني اصل سره نشته خو د ابن حاجب په نس باندې چون کې دا مرکب نه دی واقع شي چې مرکب نه دی واقع شي نو دا څه شي مبني ختم شو دا مسله دا څه نه دی واقع شي دا مسله ختم شو اوس راشه دې مسلې ته چې د الف لام میم چې دلته ذکر کیږي الف لام میم دا معرب دي که مبني دي نو په مسلک د جمهور علما کرامو د جار الله دی محشری پکې دی او قاضي بیزاوی هم پدې کې هغه وی چې دا معرب دي دا څه شی او په دې کې چې کوم دا سکون دی نو دا سکون وقفي دی دا سکون بنایي نه دی او من ها هنا ترا د دې جنا د دې ګوره دا وایي ک وصل کې راشي او ک په فصل کې راشي په وصل کې راشي او په دواړو صورتونو کې داسې شي دا سکون سکونی وقفي دی چې په فصل کې راشي خو وقفي دی خو که په وصل کې هم راشي نو علانیت الواقف علانیت له بیا هم دا سکون وقفي دی دا سکون بنایی نه دی او ابن حاجب وای چې دا سکون بنایی دی نو جمهور ورته وای وای کدا سکون بنایی شي چرتا نو بیا خو په سواد قاف دي چې خپل تغاره ساکنه نه ده سواد یو الف ته بل پکې سره وهي دا اسماء ما لم تلح العوامل تر سو پورې چې دا د عوامل سره نه ذکر شي یو خدای عوامل سره ذکر شي یا مرکب ذکر شي لکه اوس د سم المتحدى به الف لام میم چیلنج چې ورکړی شی نو هغه الف لام میم دی یو خدا سي هغه پیدا چې لم تلح العوامل موقوفه دا به موقوفي او خالی به د چانه اوس خو د عامل سره ترکیب نشته لیکن صلاحیت پکې شته لکه زید عمر بکر خالد والد د عوامل سره ټچ نه دي لیکن څور کې شته صلاحیت ورکه قابل دي د معرضه الله ادا صلاحیت ته عروض لري د اعراب چې اعراب دا مکان د صلاحیت العروض دی یعنی اعراب ورته عارضه دلې شي اعراب ورته څه کېدلې شي هغه وخت کې چې دا مناسب نه دی د مبني اصل سره یو هغه نو ما تاسو وی چې د اعراب او د بنا دار مدار په چا باندې دی دا په چا باندې دی دا په مناسبت او په عدم مناسبت باندې دی ترکیب او د عدم ترکیب سره د چا کار نشته د جمهور علماو د جار الله زمخشری او د قاضي بلنی ولذالک د دې د وجه نقیل ویل کیږي صاد وقاف د دې وجه نه ویل کیږي صاد قاف نو دې کې التقار ساکنین علی غیر حده دا کنه دا لیکن سکون سکونی وقفی د سکونی وقفی کې التقار ساکنین معفو قاف هم دا کوي مجموعا په حال کون د دې کې دي کې جمع شرطی هما په دې دواړو کې بین ساکنین ولم يعامل معامله عين او هؤلاء ګوره دې سره معامله د عين د هؤلاء ونشو ځکه چې عين کې سکون بنای دی هؤلاء کې سکون بنای دی نو هلته کې د الف او د حمزه او د مخ کې دی کې د عين کې د یاو د نون په من کې التقا د ساکرین او علی غیر حده راځي نو چې راځي نو هلته کې نون ته څور کړی شي په عین کې زبر او هؤلاء ته په حمزه کې څور کړی شي را کثره ځکه ته کله التقار ساکینه نه ځکه سکونی بنای دي وردلته کې سکون سکونی بناین دی دا سکونی وقفي دی او سکونی وقفي په حالت هر ټایم کې په معرض د زوال کې بس کامل راغی بس داري پښتني نو دیو جن داسې سیده لکه د سکون چې نه نو د قاف او د صاد سره معامله د عین د هؤلاء نشوا چې موږ دې ویلې وې صاد قاف نه قاف د څه مونږ وې خاص صاد قاف د څه خلک ولما كانت عنصر الكلام دا غرض د مفسر د دې عبارت نه دار مخکې هو تعین عربي او کو وسوي چې دا اسماء الحروف یا الفاظ تهجی په اوایلو کې ولې ذکر شو نو دې فرمای دو وجه ذکر کې اوله وجه ده هر کله چې مسميات تدي عنصر د کلامو او تعطف تفسیری او بسایت ته کلامو هغه چې مرکب کیږي د دینا کلام نو شروع شو د سورو په یو طائفي د اسماءونه ځکه مقصود پکې ایقاظ د هغه څوک چې هغه ته چیلنج د قران ورکړی شوی دی او تنبیه او تورکول کیږي چې مطلوع علیهم کلام منظوم دی هغه چې دی دا غینه څه شي کې خپل کلام جوړي ما ته ګوره مولانا آغاز په الف لام میم یا سین وغیرہ په دې طائفه من الكلام اسماء الحروف راوړل شو او الفاظ تهجد نو دا ولې راوړل شو وې دا ذکر راوړل شو چې په دې کې الله تعالی وایي چې ستاسو د کلام چې کوم عنصر دی هغه دقه دی الف ته با تا سا جیم ح خ خ دا دغه نه قران جوړ دی دغه تیس لفظونه دي د دې نه ټول قران جوړ دی نو نو الله تعالی چیلنج ورکړي دی تا تنبیه ورکړي په دې خبره باندې او تنبیه ورکړي په دې خبره چې دا کم کلام ما د کم حروفونه جوړ کړل نو دا حروف تاسو سره دي نو ما چې جوړ کړل نو تاسو هم جوړ کړئ کنه ما د دغه حروفونه جوړ کړل دا چې کلام نو تاسو هم د دې قسم حروفونه کلام جوړ کړئ کنه دا ان اخرهم دا د صادرن سره تعلق ساتي اجزن کټه دی با عاجز شیونو په عجز سره چې صادر دی د اخر د دینه یعنی اخر ته کې ځکه وي یعنی د اول نرواله تر اخره پورې به دې څنګه وي شي عاجز شوی نه مع تظاهرهم سره د تعاون د دینه او د قوت د فصاحت د دینه علی الاتیان د اتیان نه بما په هغه یودانی چې هغه د دې سره څه شي قریبي څه مطلب دا خلک به عاجز شوی نه وي سره د غلطاون د دینه د قوت د فصاحت نه د سنه به عاجز شوی نه وي لما عاجز عن الاتيان بما يدانيه د اتيان نج بما په هغه يدانيه چې قریب دي تا یعنی دا خلک خو د قران مثل راوړل ته دور دور کی بات ہے نو په یو طائفي د اسماء او شروع شو چې الله تعالی په دې معنی ایقاظ ورکیا خلکو ته چاغي ته چیلنج ورکړی شوی دی او تنبیه او تورکه چې قران کریم دا غ کلماتو نه جوړلې د کم نه چې تاسو روزمره کلمات جوړیږي او دغه آتش حروف دي هغه ما سره مو دا کتاب می جوړ کړل تاسو سره مې تاسو دا کتاب جوړ کړئ لیکن هغه مقابله او کا خراته کې ونکړې شنو پتاو لګیدله چې دا د الله کلام دی د بل چا کلام نه دی